عبدالمنان حلیمي لیک رالېږلی پوښتنه یې کړې ده چې حملداره او شیدې ورکوونکې ښځې ته جایز ده چې د روژې په میاشت کې روژه وخوري حضراتو کتاب راوړي وایي که دغه حملداره ښځه چې دا په خپل وجود کې اولاد و بچی لري که دا پر دغه بېرېدل که روژه ونسم نه ګانه اسقاط د حمل به مې وسي حمل به مې بېځای سي حضرات و دغه زنانه ته دا روا ده چې دا د روژه وخوري بیا چې کوم وخت یې فراغه څه د دې بیا قضا ده او هغه زنانه چې دا بچی ولري او هغه پر شیدو باندې لګېږي که دا روژه ونسي دا شیدې کمیږي دغه هلک یا وسې کېږي یا هلال کېږي په دا دواړو صورتو کې بیا دغه زنا یې ته روا ده چې دا دې خپل روژه خوري بیا چې هر کله دا خپل بچی د ته یې قطع کړي د شیدو یې پرې کړي هغه وخت کې یې دا قضا راوړي نو دا حمل هم د هغه څه واجب الاحترام حضراتو په مسائلو کې د حج راوړي یعنې کتاب الحج چې دا شیطانان یې ویشتل دا څه مشکل کار دی هلته ډکې د خلقو ډېرې وي وایي کوم هغه کسان دي چې هغه وکیل درولی شي چې هغه وکیل ورسي او هغه شیطانان وولي دا سړی ځینې خلاص شي دا حضراتو دنیا کې دوه شخص دي چې دا وکیل درولی شي یو هغه څوک دی چې هغه لمونځ په ولاړې نه شي کولی دا سړی کولای شي چې بل وکیل ودروي هغه شیطان ورته وي او بله حملداره ښځه ده هغه زنانه چې دا په خپل وجود و بدن کې حمل ولري دا کولای شي چې په حج کې په خپله خیمه کې کښېني بلکل نه وروځي هغه شیطانانو ته یې نه ورځي یو بل مؤمن مسلمان قریب و شناخته هغه دې وکیل کړي هغه سړی به د دې ښځې پر ځای چې دا حملداره زنانه ده دغه شیطانان به ولي ولې په دا ډکو کې توهم د دې شته چې دا غزاره سي یا څوک یې ومشلي هغه حمل یې بې ځایه نه سي ساقط نه سي نو دغه زنانو ته په دغه ضرورت کې دا روا ده چې دې روژې وخوري او قضا بې بیا حتما راوړي والسلام